سورة احقاف د حوامی مؤخر سورة ته د دې سورة رب د مخ سره په اوسو جو سره ده اول وجداده چې مخ کې صورت کې امر او په اتباع د شریعت سره د پدی صورت کې تصدیق د شریعت کوي په اثبات د صدق د نبی صلی الله علیه وسلم او د صدق د قران سره ذکر کوي دویم رب دا دی ارکل چې مخکې صورت کې آیات عقلیه او وحیه ذکر شو په توحید باندې نو په دې صورت کې تفریقی په رد د شرک په قدرت او د علم دریم ربط دا دی مخکې صورت کې صدق د قران عظیم ذکر شو نو په دې صورت کې تیزی ورکوي دعوت د قران عظیم ته او ذکر د واقعا د جناتو کې داغه اثر چې هغه لږ وخت مسلمانان لږ ټیم دا شی او قران صرف اورېدل دي او هغه د قران عظیم مبلغین جوړ شي او دعوت ورکون کی بیا دعوت د صورت ته رد رد پاغه شبهه مشهوري د مشرکین باندې چې هغه من خپل معبودان د وسیله ګڼو او سبب د نجات ګڼو دا غو دا وسیله دا هغه ته جواب ورکي پاټه اس نمبر آیات کې بیا خلاصه د دې صورت دا صورت منقسم دی دو بابونو ته اولنې باب تر 15 نمبر آیات پورې دی او په دې کې ترغیب ال قرآن دی اول او بیا زجرونه دی په دې کې سلور زجرونه اولنې زجر په اعراض کولو سره د آیات وحیه او عقلیونه ذکر د آیات وحیه عقلیونه دوی انکار وکړ الله په زجر ورکی دیم زجر رد شرک په تصرف او په طلب د دلیل سره د مشرکانو نه دریم زجر رد شرک په علم او په دعا سره چې دا قران عظیم دا د حکمتونو کتاب دې زکه دا د حکیم ذات د طرف نه راغلې او په دې کې چې کومه مسله بیانې کې دا د غزه طرف نه ده هغه مسله څه ده هغه هغه وسیله د مشرکان نسی غیر الله ځان له وسیله کوي الله ته الله پاغورت کوي هغه مسله هغه د عقل سره برابر ده که دلایل یا خلاف الله پیش کړي عقل سره برابر ده نقل سره برابر ده ځکه که اسمان ته وګوري قسمه کې ته وګوري کمې نه دي دا ټول لاغه سره موافق انذار هغه منذر چې دوی ته ير ور کوي چې څه شي سره ير ور کوي هغه قران دی نو هغه قران نه دومه خړی قل ارايتم ما تدعون من دون الله يروني ماذا خلقوا من الارض اوس اولنې طلب د دلیل دی د مشرک نه ته چې چاته را مدد شوی هغه چرته شي پیدا کړ دی څه شی پیدا کړ دې د جنس د زمکه نه څه شی پیدا کړ دې ام لهم شرکون فی السماوات یا د دو برخه ده په اسمان کې حصہ دار دي پس شي کی په دې زمکه خو پاتې کیږي کنه نو دې زمکه کې څه شی پیدا کړی دی اسمان ته خو نشي رسیدي خو زه سب برخدار به حصدار به یږي کنه نو حصدار دی په اسمان کې نو که د دوه حصې په اسمان کې یا د اسمګه کې څه شی پیدا کړي نو ارونی ما ذا خلقو من الارض ایتونی بی کتابن نو راوړی ما ته کتاب یو دلیل وحی پر راوړی زه یو کتاب راوړی من قبل هاذا چې نازل شوی مخکې د قران نه زه یو کتاب پر راوړی هغه کتاب چې الله تر طرف نه منزل وی ایتونی بی کتاب انزل من قبل هذا چې نازل شوی مخکې د قران نه داسې کتاب راوړی دی هغه کتاب کې دا ویلي چې دا شریکان دي د الله سره دوس شي پیدا کړل په دې سمګه کې دو الہ دي کتاب پر راوړل خزق آسمانی کتاب د سره نه او آثارت من علم یا نقل شوی علم د پیغمبرانو راوړی او آثارت من علم آثار ستویل کی هغه پاتې شوی تا یا په خوانو نه پاتې شوی علم ځکه اثر یاثر یاثرو ویل کیږي حدیث ته ځکه غن نقل کیږي کنه حدیث د دې وجنه حدیث ته اثر مو اثر نو مجاهد او عکرمه د دې معنی کوي چې انبیاو نه را نقل شوی وي هغه دلیل راوړی دی مطلب احادیث راوړی ځکه دو دلایل دي کنه یو کتاب الله دی بل سنت رسول الله دی یا خود الله کتاب راوړی تاسو ته وحی راغلی او کدان یو اثر د پیغمبر راوړی او حدیث راوړی سوک تی زیاد گمراه د هغه چانه یدعو من دون الله چا غره مدد شوی ما سوا د الله نه هغه چاته لا یستجیب له چې نشي پوره کوله حاجت د دلره دی هغه چاته چغه وباسي چې د حاجت نشي پوره کوله د ضرورت نشي پوره کوله او الى يوم القيامه ترز قیامت پوری کدی دا چغي وباسي هغه تر مدد شوی هغه د حاجتونو او ضرورتونو نشي پوره کوله او حاجت او ضرورت خو پری دا وهم عن دعائهم غافلون دو دي دغه معبودین د دو د دعاګانو نه خبر دو چې ورته کومه دا چغه وباسي کنه او را مدد شي ورته وي دو داغو په आवाज نه پويږي دو دي قبرون ته ولاړ دي مړو ته ګورو من اضل ممن يدعو من لا يستجيب له دا من من وراول ولي ذکر من راضي د پاره د ذوی القول او د ذوی الروح د پاره اشاره دیتا چې دا تاسو چاته را مدد شوی دغه پیران دا مړه خلق دغه مراد دي دینه بوتان نه دي مراد دغه باز خلق دینه بوتان مراد دي بوتان نه دي مراد دغه اولیاء دا پیران مراد دي ځکه من راول کړه من لا يستجيب له مؤمن اضل من يدعو دا ټول من من راول کړه د قیامت پر ورځ کله چې دا ټول راجم شي راجم شي دوی به یو بل سره دښمنی شروع کی یو بل سره بروانه شروع کی دنیا کې خدای دوی یو بل سره ډیر محبت او ډیر مینه وا واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء کله چې راجم شي دا خلق ټول كانوا لهم د کانو کې دا ضمیر دا راجی د معبودین ہوتا او لهم کې ضمیر راجی د عابدان ہوتا نو کانو شبدا معبودان لهم د عابدان ہوتا دا استادان به د شاګردانو اعدا ان دشمنان شي یو به سره به دشمنی کوي دا چې دشمنی وي کله ما دخلت امه لعنت اختها وکانو او شبه دا معبودان بعبادتهم په عبادت د دې عابدانو باندې کافرین انکار کوونکي هغه وې تاسو سره دیږي هغه ورته تاسو زمونږ عبادت نه کړي انکار به د عبادت نه کوس خدوس دي ا قبرونو باندې مونږ جوران دي ناشتي نظر او نیاز دغه پنوم ور کوي دوه زمونږه کله چې بیانېږي په دوه منې آیاتونه زمون قال الذين كفروا آیاتونه زمون ښکارا ویا کسان چې کافر دي للحق په بار د حق کې لما جاءهم کله چې راغې دوته د حق د قران عظیم وی هاذا سحر مبین دا خو جادو سرګندې تو ورته جادو وي سحر ورته ولي وي ځکه سحر ټول خیالي شی دی کنه ټول خیالات دي نو د دوه دا خیال دی چې دا قران عظیم هم یو خیالي کتاب دی دا خو د خیالي خبرې وکړې ټولې حقیقت ورته دغه مزارونه ښکاری دغه اولیاء ورته ښکاری یا هاذا سحر مبین دا جادو دروغ دی شیطانانو طرف نه دی نو دا هم دغه شن نسبت کوي ام یقولون افتراه ام په دې کې په معنا ده بل بلکې وې دوی افتراه دې پیغمبر دا قران د ځان نه جوړ کړ دې قل و پیغمبر ان افتریته کدا قران عظیم بالفرض کما دا قران د ځان نه جوړ کړی وي نو فلا تملكون لي من الله شيئا وس نه لرئ تاسو ما لره د عذاب د الله نه هیڅ قسم بچ کولو ګوره که ما دروغ ویلي ما د قران د ځان نه جوړ کړي تاسو ما د الله د عذاب نه نشي خلاصول کنه نو الله ما له عذاب راکړي وهو عالم بما تفيزون فيه دا الله تعالی خپ او د عالم دی پاغه سره تفيزون فيه چې تاسو ورننه وځي په خبرو کې تفيزونه افاظه ویل کیږي ننوتو ته په خبرو کې په خبرو کې ننوتل نو دو په خبرو کې ننوتل څنګه مذاق او ملنډي کولی د قران خلاف نو الله کفا بی شهیدا بیني و بینکم پیغمبر ورته وی دا الله کافی دی گواه په مې زما او تاسو کې دا الله کافی دی دا خبره مخکې چانه دي کړې پیغمبرانو کې دا اول خبره تکای په کار دا چې مخکنو هم بیا کوم ځا چا کړې وکنه نو مخکنو پیغمبرانو کې چانه دي کړې او دویمه خبره زکه ته مفتری نه ته په حق منی نو موږ ته خبر د غیب راکه حالات موږ ته د غیب وخه زمنګ د پلار نیکه دغه حالات مونږ ته وای کنه د مخیبات کوم حالات یې موږ ته وای بدع څه ته ویل کیږي نوی ته ناشنا ته بدعت هم بدعت ولي وي ځکه په عرب د لغت په لغت د عربو کې هغه کار ته ویل کیږي چې دا غي مثال مخکې نه ملایږي دا غي مثال مخکې موجود نه هغه ته بدعت وي او په شریعت اصطلاح کې څه ته وي بدعت هر هغه څه دی چې دلیل شرعي پینوي او د شریعت ناغني ثابت ا دې خلق او هغه شریعت جوړ کړی وي ځان له قانون او شریعت جوړ کړی وي هغه باندې شری دلیل پینې وي نو هغه ته ویل کېږي بدعت هغه ارث چی وي چې شریعت دلیل پینې وي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فورت چې پاغه منی قران او حدیث نوي هغه څه دی هغه بدعت دی ځکه د یو شی د دین نه ثابتول یا د دین د پاره ثابتول هغه بس کوي د قران حدیث آیات یا حدیث و فراوړي نو پیغمبر ما كنت بدعا من الرسل نه مزر علی کړي شوی نوې د رسولانو نه وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وما ادري دا دوی خبره جواب هغه ورته وی کنه زت مفترین نو مغیبات حالات مونږ ته وای د غیبو هغه حالات مونږ ته وای ځه نو نبی علیہ السلام جواب ورکړي او ما ادري اذن نه پويګم په هغه سمني چې سبا کېږي د ما سره ولا بكم او چې سبا کېږي تاسو سره په دنیا کې ما ته دا پته نشتی ما یو فعلو بي چې څه کار بکیږي د ما سره د دې ماته پته نشتی ماته دا پته نه وه چې مال به نبوت را کولې کیږي بیا نبوت ماته میلاو شو ماته دا پته نه وه چې څومره خلق په ایمان راوړي کنه وراوړي بیا دا خلق زما ډیر مخالف ما به وجنی او کنه به مې وجنی دا راته پته نه وه چې د مکې نه مدینې ته هجرت کوم بیا به مکه فتح کوم دا ټول راته پته نه ما يفعل بي ولا بكم دا ما ته پته نه لګي خو دا صرف په دنیا کې غره زه تابعداري نه کوم الا ما یوحا مگر هغه چې وحی کیږي ماته وحی کیږي شي ماته ماته چې کوم وحی کیږي زه داغه تابعداري کوم وما انا الا وما انا الا نذير مبين وما انا او نه مز مگر ير ورکون کې سرګن زه خو منذر ما ښکار ير ورکوما زه خو دې د پر راغلم چې مسله بیان کم ير ورکون کې کچری وی دا قران عظیم د الله تر طرف نه او وکفرتم به او تاسو د دین انکار وکړي ګوره دا قران عظیم خدای الله تر طرف نه دی او کدا تاسو انکار کوئ چې دا الله تر طرف نه دی نو ګوره په دې باندې گواہی کړه د بنی اسرائیل یو کس چې هغه موسی علی السلام دی بیا د هغه کتاب چې هغه کوم ورکړی شو هغه په دې منی کې گواہی کړ دا د ګوره دومره عظیم پیغمبر چې موسی علی السلام دغه په گواہی کړ دا او دومره غټ کتاب هغه په گواہی کړ تاسو څنګه انکار کوئ وشهد شاهد من بني اسرائيل او گواہی کړه دا په دې منی گواہی کوونکی د بنی اسرائیل نه چې هغه موسی علی السلام دی علا مثله په مثل د دې چې د دې مثل له مثل څه شي قرآن د قرآن سره تورات مماثلت څه شي کې مماثلت لري په نزول کې چې هغه منزل من الله دی دا منزل من الله دی بیا د دوه مزامین یو شان دي باغی کې توحید نو پدی کې توحید دی په هغه کې د شرکیات ردونه نو پدی کې د شرکیات ردونه دي مزامین ټول یو شان دي ها په فصاحت او بلاغت کې قران عظیم ډیر زیات دی فصاحت او بلاغت کې قران تفسیر نه رسي نو فآمن واستكبرتم هغه صحابو کې ځنې غریبانانو ځنې مالدارو نه غریبان ډیر زیات پکې غریبانانو نو دې مشرکینو دا اعتراضونه کول ګوره کدا دین حق وي او دا صحیح وي نو موږ په دې ایمان راوړو کنه په دا موږ چې ایمان نه دی راوړی دا غي وجه څه ده موږ چې ایمان نه دی راوړی نو دا خنه دی کنه غوړه نه دی کدا خو نه موږ په دې ایمان راوړیو نو وی هغه کسان چې کافر دي للذین آمنو مؤمنانو ته لو کان خیرا کدا حق و خو نو ما سبقونا الی روان دیواله بنو کړي موږ نه دي صحابه ودی ته موږ نه به صحابه دي ته نو مخکې شي موږ به مخکې دي من ایمان راوړو خو چون کې دا صحابه چې مخکې تللی خو دا غوره نه دی ګوره په هر دور کې په صحابه باندې لان تان شعر په صحابه باندې اعتراضونه کوي حالان کې صحابه هغه خو معیار د حق دي صحابه معیار د حق دي هغه وی هر فعل او قول چې ثابت نه وي د افعال او د اقوال صحابهونه هغه دا بدعت دی ولی هغه که چرته دا خوي دا کوم چې دا بدعتيان کې دغه عمل خوي لسبقونا الین هغه ورته مخکې هغه عمل بکړو ځکه هغه یو خصلت د نیکۍ نه لري پرې خې دي صحابه لم يتركوا خصله من من خصال الخير دو د خیر د خصلتونه او خصلت نه پرېخه ها الا وقد بادروا اليها اخی ته دوړ باندې شوی دی هغه مخ کې کړ دې نو صحابهونه یو نیکی نه د پاتې نو هغه صحابات هغه معیار د حق دي نو دې کافر ته الټه وای الله یو اذ لم يهتدوا اهتداء په معنا د علم ده یعنی لم يعلموا اذ لم يعلموا به فسيقولون هذا افكم قديم کله چې دوی پوه نه لري په دې باندې په دې کتاب باندې دوی ته علم د دې کتاب نشتی نو ځکه دوی مخالفت کوي فسيقولون ضرور دې دوی وایي هذا افكم قديم دا دروغ جوړ دا دروغ جوړ کړی شي زاړه دي دا خو زاړه دروغ دي پوخانی ځکه دروغ ورته وی چې زه د قران علم نشتی کنه د قران ته ناس نه دي غوږی ورته اندېخه خو بس هغه درانج کې شامل شي دي چې چاوي دا قران د ځان نه جوړ شوی دوی مو د ځان نه جوړ شوی څه دلیل دا ور سره نشتی نه اورې دا قران اوس دلیل نقلی د کتاب د موسی علی السلام نه پیش کړي ومن قبل کتاب موسی امام ورحمه او مخکې د دینه کتاب د موسی علی السلام چې امام او پیشوا او رحمت او مهرباني وا امام باندې ورته ولي وي ځکه د امام اقتدا کیږي هغه پسې خلق رواني نو د موسی عليه السلام د کتاب چون دا پېښوا وکړ خلق ور پسې روانو او ورحمتا دا یو مهرباني و د الله تر طرفنا د دې په احکاماتو کې رحم او ترس چې چا به دا ومن الله او پر رحم کوو وهذا کتاب مصدق مصدق لسانا عربيا اے دا قران عظیم دا کتاب دې تصدیق کوونکې دې د مخکنو تمامو کتابونو لسانا عربيا جب عربي دا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اوس د دې جنا صفات د مؤمنانو ذکر کې او بشارت هغه تور کوي د مؤمن صفت پسې دې چې کومه خبره وکړي نو پاغي بیا کلک ولاړي حق خبره چې کومه وکړي پاغي کلک ولاړي ان الذين قال قالوا یقینا هغه کسان چې ویغو رب زمنګ الله دې ثم استقاموا بیا پاخدي پاغ ایمان خپل باندې بیا پاخدي په ایمان باندې کلک ولاړ دي دا غنا خوادي خوانه دي هغه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی کنه لا يروغون روغان السالب دو د ګیدړ شنه خپل دي په لنی سي ګیدړ دي نوازو کې لک ساترو سزا غزي نوازو کې لک ساترو سره بل ځای نوازو کې نو دا بازي کسان چی کنه وای زه یو تن سره مرګره نه نو تا سره بم ولاړی نو بل سره بم ولاړی نو بل سره بم ولاړی د موحدینو محفل کې بم ولاړی نو د مشرکینو په عرس کې بم شریکی نو د شیعاګانو په غدړ مثال کې بم ولاړی ته بم سینه وای نو په بل ځای کې بم ولاړی نو د مبتدیین سره بم ناسي نه نه ثم استقاموا بیا په دې باندې کلک شي نو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون دو قسمه انسان ذکر کوي یو هغه انسان چې هغه تابعدار د مور خپل دی بل هغه چې ناشکر دی دا دواړه به ذکر کوي په اول انسان حالت ذکر کوي او د مور خپل احسان ځکه الله چې کله خپل حقوق ذکر کوي کنه نور پسې فورن حق د چا ذکر کوي د مور خپل ځکه د الله په مخلوق کې ولی به دا خېګړې کوي ځکه حملت ام کرها ووضعت کرها حملت پورته کړې د لره د مور د په تکلیف کې پورته کړې د په خېټه کې په حالت د تکلیف کې تکلیف پوغه او وضعت کرها او په تکلیف سره زیږولې ده ګوره د مور هغه تکلیف ذکر کړي دلته ورته کرها وي او مخکې ورته وهن ویلی دا ولی ځکه الته مور چې کله د حمل شي کنه نو مور په بچی سره کمزوري شي نو ځکه الته وهن وي او دلته کرها وي کرها یو کرها ده په زمي د کاف سره په فتحې د کاف سره په زمي د کاف سره چې دا بوج په خپل اوچت کی او کرح دې ته ویل کېږي چې په بل باندې بوج واچي دغه فقہ کې وکړه دا شی مکروه دی او یو د کرح چې په خپل بوج چت کی نو د مور په خپل دا بوج چت کړ دی او چت کړ دی نو تکلیف دی ورته نو دې زوی ته دا وایي چې ګور ستامور په دې تکلیفونو کې وخت تیر کړ داس تکلیفونو کې تی اوچت کړي نو د دې مور احسان او خېګړه په ځان منه وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله او چتول حمل د دې بچي او فصالو او پرې کول د دې بچي 30 شهره دیرش میاشتې دي دنیم کاله ګوره دا یو مسله اختلافي ده چې د بچی د رضاعت مدته سو ده نو ائمه ثلاثه هغه چې دوه کاله ده ځکه مخکې سوره بقره کې تیر شي دي کنه حولین کاملین هغه کامل لفظ سره وړل دي کمی زیاتې نشته خو دلته امام ابو حنیفه رحم الله وی چې دونیم کاله ده حمل او فصال 30 شهره دا حمل د دې بچي یعنی پخې کې او پرې کول د دې بچي سوري د نیم کاله دیرش میاشت نو هغه ورته حمل نه مراد د حمل فل اکف نه دی په دې کوم حمل د بطن مراد دی چې په خېټه کې براوچتې ځکه هغه کم څه کم مدت ده حمل سو د شپږ میاشتې او زیات هغه مدت نه دی معلوم چې سو دی کالم دی دوه کالم کې دي هو حمله هغه دا حمل ده بطن والا دی نو دا شپږ میاشتې هغه کا نو چې شپږ میاشتې هغه کې د دونی مکال نه چې شپږ میاشتې لر کې سو پاتې شي ګټه دوه کال پاتې شي کنه یا هغه نه همیاشت کا نو نه همیاشت روس چې بچي وشي نو یو یش میاشت پاتې شي نو هغه دا یو میاشت یو یش میاشت رضاعت دی یا د دینه کم زیات نو هغه دا زیات نه دی دو کال د نیم کال نه دی دو کال نه زیات نه دی احناف ورته چې دا حمل فی الاکف مراد دی حمل فی البطن خو مخکې ذکر شو چې حملته امه دا حمل فی الاکف مراد دی او دلیل پیدا دی استشهاد چې حمل په معنا د حمل فی الاکف راځي لکه غا شاعر وی یا لیتنی كنت صبیا مرضعا تحمل زلفا حولا اکملا ارمان دې چې زوړ کې هغه 13 ورځې والا او زیو ځوان جنې غي کې چت کړي ګرځولې زی ګرځولې ګور ال تحمل په معنا څه دی غي کې ګرځول نو حمله وفصاله د دې نه مراد څه شی دی هغه غیږ کې اخیستل د بچي دي او د پیو نه پرې کول دي نو هغه دوه نیم کال دي خو مولا علی قاری لیکل دي کنه چې د احناف مسلک دا دی فتوا پرې ده چې دوه کالو باندې فتوا ده رضاعت به دوه کال ور کوي خو ګوره د رضاعت دوه کال دوه نیم کال ولې دی دې د پاره چې کده دې نرست تا یو بچی له تی ورک نو د رضاعت نه ثابتي دا غره رضاعت نه ثابتي بعضی خلک مسلې ته پوس کوي چې د خزې پای مور اوس اوس کله څنګه چل رضاعت ثابتي کنه نه ثابتي هغه سره کله رضاعت ثابتي نو د دونی مکال نرست د بچی نه ثابتي یا د دوه کالو نو هغه به څنګه ثابتي حتی اذا بلغ شده استمرت حياته دا عبارت جو محذوف راو باسي استمرت حیاتو در دا زندگی تیروزی همیشه حتا اذا بلغ شده تر دې پورې چې ورسې دې هغه مضبوطیا د عمر ته مضبوط شې ځواني ته ورسې وبلغ 40 سنه او ورسې دې صلیخ تو کالو ته عمر صلیخ کال شي نو دې تابعدار بچي دې د مور خپل صحیح تابعدار دې د الله تابعدار دې دې دعا شروع کی رب اوزعنی اے رب زما توفیق را کې ما ته ان اشکر نعمتک التي انعمت علیا چې زستا شکر او باسم ستا د نعمتونو اغه نعمتونه چې تا په ما کړې دي وعلى والدي او زما په مور پلار دي کړې دي ګوره بلغه 40 سنه ولې وي ځکه مخکې د ځواني حالات پراله د کې دې شي څه ګناونه کړي بد عملیان کړي نو دې راغه توبه وکړه او الله ته وانا عمل صالحا ترضاه مخکې وکنه او زعنی توفیق راکې ماته ان اعمل صالحا دې د پاره چې زه نیک عمل وکم تر ځاو چې تی قبل یا تی خوخی الله داسې عمل توفیق راکړي واصلح لي في ذريتي او صلاحیت راکړي مال په اولاد زما کې الله پاک چې زما داسې اولاد شي چې هغه نیکانی انی تبت الیک و انی من المسلمین یقینا الله زرا ګرځم تا ته توبه کوم د خپل ګناونو و انی من المسلمین یقینا زم د گردن کې خودن کو مسلمانم نو الله وی چې دا سه تابعدار وی نو اولائک الذین نتقبل الله عنهم احسن ما عملوا الله وی دغه کسان دي دا هغه کسان دي نه تقبل عنهم چې قبلو موږ د دوی نه احسن ما عملو ډیر خسته د عملونو دا هغه نه چې دوی کړی وي کوم چې دوه عملونه نه کوکړه الله وي د دوه د عملونو څخه قبلهم ونتجاوز عن سيئاتهم او تریدل کو منګه د ګناهونو د دونه تجاوز څه تریدل معاف کو ورته ګناهونه او فی اصحاب الجنه دا فی اصحاب الجنه دا خبر دی مبتدا محذوفه ده هم فی اصحاب الجنه دو وی په جنتیانو کې وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق وعد رشتنی رشتنوالی هغه چې دو سره کوم وعده کړی شي دو سره وعده د رشتیاو شوی ده د الله طرف نه یعنی وعد الله وعد الصدق اوس هغه دویم ناشکر زوی بد اولاد هغه سوی والذي قال لوالديه هغه څوک چې ویل خپل مور پلار ته او فلکما افسوس دې تاسو په حال باندې او فلکما افسوس دې په تاسو حال باندې دا اوف داسې کلمه ده کنه دا ویل کېږي په ګندګۍ باندې بدوې ګندګۍ منی لیټرین تلاړ شي ګندګي پرته سړی اوف دا سکیور په هغه منی دا ویل کیږي دارنګ ویل کیږي په هغه کلمه منی چې هغه کلمه در منی بده ولګی دا یو سړی خبرو کړي بده ورته اوف سړی غلیش اوس د مور خپل ورته دعوت ته توحید ورکې دی اوف اوف لکما پتا سو منه افسوس ته تاسو اړو پویږئ نه سړیا لکه اوس ځامن د قشانی وای کنه هغه یو عالم نه چاته پوسوک چې موږ ته به کله پته لګي چې موږ صالحین یو موږ نیکان خلق ما ته به کله پته لګي چې زه خسړې زما د خوالي به کله پته لګي هغه دا خو اسانه طریقه ده که تخپل مور پلار ته دعا کوي خپل مور خپل ته دعا کوي نو تخسړې ځکه نبی علیہ السلام فرمایي او ولد صالح يدعو له او ولد صالح يدعو له هغه اولاد نیک ښه اولاد پرېخ نو هغه دعا غواړي وګوره یوازې دا نه ده یو شرط وسره بل نبی علیہ السلام نه چا تاسو کو چې یا رسول الله د مور پلار سره خېګړه دا غو د مرګ نه رسو څنګه ده خېګړه سره سره کولې شي نبی رسول الله یاو ان تکرم صدیقهما چې ته عزت او احترام کې دا غو د دوستانو خپل د مور د امزولو خپل د مور د تروران خپل د مور د خويندو داغه د رشتہ دارانو یعنی خپل د مور رشتہ او پالي بیا خپل د پلار رشتہ او پالي د پلار د امزولي پلار رشتہ داران دا او پالي نو یو کس چې خپل د پلار رشتہ نه پالي خپل د مور رشتہ نه پالي نو د صالح نه دی د خسړې نه دی د بد دی د پدیم نافرمانو کې دی خبه هغه چې د پلار او د مور دواړو رشتي پالي نبی له صلوات و سلام با د حضرت خدیجه رضی الله عنها مرګرو لبه غوخه لګل کله بچي غوخه بيزه به لاله کړه نو دا هغه هم زولې چې کومي زنانه وي نو هغه لبه غوخه لګل عائشه رضی الله عنها وی چې مال او پیل غني غیرت راته نو نبی علیہ السلام به خدیجه چې کوم خو خېګړې خوالي ما سره کړ دي دا سې خېګړې څوک نشي کوله نو هغه د مرګ نه وروسته هغه به پالله دغه شان خپل پلار او مور داغه د مرګ نرسته وپاله داغه چې کوم دوستان یې هغه وپاله داغه چې کوم رشتہ داران دی هغه وپاله نو دغه ته خېګړه وایي وقال الذي قال لوالدي اغه سوق چې ویل خپل مور خپل ته اوف لكما افسوس دې تاسو په حال باندې اتعیداننی ایا تاسو ماته ما يروي ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي تاسو ما يروي چې قیامت را روان دي عذاب دې دوزخ دې وقد خلت القرون من قبلي ان اخرج چې زبر دوباره ژوند کې کوم زبر اوزم د دنیا قسمه کې نه خاورنه د دې ځمکې نه زه بیا راوستل کېږم وقد خلت القرون من قبل حال دا چې تیر شوی دي ډېری پیړۍ مخکې زمنګ نه ډېری پیړۍ مخکې هغه خراونه وته څوک را پیدا نشو د دق دینه پو پو نشو کنه د دې مطلب دا چې دغه دنیا کې بیا پیدا کړي د نه دوباره پیدایش کوي په آخرت کې دی هغه ته اشاره ده وهما یستغیثان الله ویلکامن وهما دا مور پلار دواړه یستغیثان الله فریاد کوي الله ته او فریاد سکه چې الله دې سوی ته زموږ هدایت وکي او د ته ویلک امين تبا بشیمان راوړه تبا بشیمان راوړه ویلک امين اوس ير ورکه تخفيف اخروي چې کله داسې قسم خلق مخالفت شروع کی نو اولائک الذين حق عليهم القول اې دغه کسان دي چې دوه منی پوره شوه دی وینا د عذاب پوره شوه د پاغي باندې فیصله د عذاب دو من فیصله د عذاب شي دا بس شو چې دو د قیامت نه منکر دي بعض بعد الموت نه مني د الله نه منکر دي نو فی امم قد خلت من قبلهم فی امم يدخلون فی امم داخليږي با فاغه ډلو کې چې تیر شوی دي مخکې د دونه د پیریانو د انسانانو نه هغه ډلو کې به الله داخل هغه ډلې کومې هغه دوزخ ته چې کوم تللی دي کلما دخلت امه لعنت اختها ولا هغه ډلو هغه تنه مراد دي ولکل انهم كانوا خاسرين یقینا دادی تاوانیان ولکل درجات عند ربهم ولکل درجات د پاره د هر یو یا لکلن کې دا تنوین عوض د مضاف الیه دی مضاف الیه ور محذوف او باید صحیح لكل احد د پاره د هر یو د دې دواړو ډلو نه درجی دي کوم دواړو ډلې یو هغه چې د مور خپل تابعدار دی موحد دی یو هغه چې د مور خپل نافرمان دی او مشرک دی د دواړو ډلو د پاره یا موحدین او مشرکین د پاره لکل درجات دی هر یو د پاره درجی دی ګورا موحد د پاره درجه د په جنت کې غټه ده وړه ده کم کوزه ده درجه ده د دوزخی د پاره هم درجی دی په دوزخ کې اسفل السافلین کې دی که په سزه کې دی بره دی کته دی یخ دی کې دی ګرم کې دی مختلفې درجی دي نو ټول د پاره درجه دي مما عملو داغه دا وجه داغه عملونه چې دوی کړی دي الله کوم عملونه چې دوی کړ داغه وجنه څومره چې عمل کړل څنګه عمل کړي داغه مطابق ول الله درجه ور کوي وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلم وهم لا يظلمون او پورا بور کړی شي دوی ته جزاء د عملونو د دي وهم لا يظلمون يظلمون په دوه زیاتې نشي کېږي اور ته به وړاندې کی اور ته به پیش کی اذهبتم طیباتکم او به ویل شي ورته اذهبتم طیباتکم ای وړي دي تاسو خپل هغه مزي په ژوند دنیوي تاسو کې تاسو چې کومه مزي وکنه هغه مزي تاسو په ژوند دنیوي کې وړي دي او واستمتعتم بها او فائدې هغه ستري تاسو دا غینا څه فائدې هغه ستري څه مطلب یعنی په دنیا کې خ کپڑے اغوستل خو خوراکونه کول د مرزي مطابق خرچي کول د مرزي مطابق ګرځیدل خپل د خواهش مطابق په دنیا کې ژوند تیرول سزه کې چکینی او سزه کې پاسی دا په زور نشته چې موس کولی د الله تابعداري کولی دا نشته بلکې ژوند خپل د مرزي مطابق تیرول مشرک ته شرک کوي خپل د مرزي مطابق یا هغه کسان چې ګناګاران موحدین دي مسلمانان دي مونږ ټیم دنه مونږ نه کوي وده دي روزه ده کنه روزه د نصار مزددي و جن لاړ چې ده پښمنی کې ډوړې ډیره کړل ماسپخین موس کې وده پاتې شو د مازیګر موس کې وده پاتې شو ما خام موس کې ور هجمات ډیره کړه او د ماسختن موس کې او به ډیر سکل نتمون نشي کوله نو دې غریب بالکل پابند دی د مون نه کورنه پابند دي وزګار ناشته قران ته کې نسل خو لري خبره ده الله واستمتعتم بها اشاره دی ته چې ګوره په دنیا کې ځان په خ خوراک منی عادي کول دا صحیح نه دی ګوره ځان په خ خوراک منی عادي کول چې ورته بیا خغونه ملاو نشي کندې بیا بد غني ودا نه خورم بیا درستخان نه پاسي ودا نه خورم دا به ځان نه عادي کای خدر ته ملاو شو خورا چې ښه نه نو هغه ته بد مو وایا خره یا قشانه اخرى نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی چې ما عاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الطعام قط نبی صلی الله علیه وسلم چرته په خوراک کې عیب نه لټولې ښه چې دا خده بد دی که زړه به وای خوړه که زړه به نو نه به خوړه یو خوراک ته مخ ته راغی ستا طبیعت موافق نو نو مې خورا کنه عیب پکې ملټوا بعضی به ډوړې په لو ګرځي چې دا څنګه سالن دی او دا څنګه روټه ده و سوچو کته د دې قابل یو کنه دا خو تعالی الله راکې د کوم زینه دا وړ راغلی کوم زینه دانی راغلی کوم زینه دا سبزی او بر راغلی او هغه د جوړ شوی دی خیر ته ترغه نه شکر کوي په دې حمد الله ورنه وایي فالیوم تجزون عذاب الهون نن بدل در کې شي تاسو ته د عذاب سپکوالی هغه د سپک عذاب عذاب الهون هغه د ذلت عذاب تا ولې تا ته ذلت عذاب را کول کیږي ځکه تا د الله مخلوق او د الله نعمتونه ذلیل ګڼلی وکنه واذكر لهم اخ عاد یاد کا دوتا رور د عادیانو رور ورته څه دغه د قبیله نو اذ انذر قومه بالاحقاف کله چې دی هود علی السلام یرو دا قوم خپل بالاحقاف پاغه ډیره کوي منی بالاحقاف پاغه ډیره باندې احقاف جمع د حقف ته قحقف ویل کیږي د شګو غلوی ډیری ته د دو په دې علاقه کې لوی لوی ډیری بو باغې به غټانو مپراتو خو د غر شکل بینو غټ غټ دغه بو ډیری به داسې د غټ غټ او په غزه کې سیلې هم ډیره کمه و سیلې به داسې ډیره نه و نو وقت خلت النذر من بین یدیه حال دا چې تیر شیو مخکې ددنه النذر ير ور کون کې من بین یدی مخکې ددنه ومن خلف رست ددنه په دې خبره هغه پیغمبران تیر شو په کومه خبره په دې باندې الله تعبدو الا الله چې هغه دا مسله بیان ولا چې بندگی ونه کوي مګر د الله بندگی به خاص کوي چاله یو الله لا او دو توین یا خاف علیکم عذاب یوم عظیم زی علیکم پتا سمنی د عذاب دروازې لوی تاسو باندې به لوی عذاب د الله راشي نو هود علیہ السلام ورته سوی قال انما العلم عند الله یقینا علم د دغه عذاب دا عند الله الله سره دی ما سره ګور علم د عذاب نشته ځکه زه منذر ما زه خدا غ الله استاد ما زه الله را لګل چې زه تاسو ته مسله بیان کوم اوبلغ وابلغكم ما ارسلت به رسوم تاسو هغه پیغام اور صرف تو به چې د باغ را لګلې شم زه خو تاسو سره پیغام رسون کې زه خو استاد ما قاصد ما د الله تر طرف نه زه خو په تاسو باندې عذاب نشم راوځي زما اختیار کې نشتی دغه زما په اختیار نه بار خبره ده ولكن يراكم قوما تجهلون لیکن زوینم تاسو قوم جاهلان ناپوه چې تاسو ځان په زور ناپوه کړ دې نو په دوه سوکړه شو باران نکید نو دو دې ټول دې میدان ته منډه ځکه سخته ګرمي وا او چغه کې قالو وی دو هاذا عارض ممترنا هاذا عارض دا غفلن وریز دا ممترنا چې باران به وری په موږ باندې ممترنا په موږ به باران وری نو الله وی بل هو مستعجلتم به بل هم نمخ قیل لهم پټ راو بس قیل لهم او به ویلې شي دوی ته یا به وې دوی ته الله بل هو مستعجلتم بلکې دا خو هغه سیز دی هغه عذاب دی استعجلتم به چې په تلوار سره غوښته تاسو دا تاسو په تاده سره غوښته تادي تاسو کوله چې مونږ ته عذاب را ورته سوي فاتنا بما تعيدنا تاسو خو بار بار دا وی چې عذاب راول عذاب راول نو عذاب دا غ تاسو عذاب دی او دا ونه راو غورځي دوه سی وګده او تنه پرته دي نو دوه کوم ډیر وګده وګده سيزونه کنه عادیان ډیر پهلوانانو ډیر وګدو ډیر شګته وګدو یا د دینه زیات وګدو دغه شان پلنو هغه الله دغه شان سلای پیرا وستا غو سلای دی دیوالون لرا پرې خودل د زمکه لرا پرې خودل دغه شان پراتو نو فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم نو سبا کدو دی خلقو چې نخ کارې د لا يرى چې نخ کارې کې نخ کارې کې د الا مساكنهم مگر سوا د کورونو دا غوینه صرف هغه کندرات ښکارېدل کورونه ښکار کېدل او دا عادیان یو تنم نخکارو ولې د زمکو لري افریقي وجدي وکنه نو الله وی کذالک نجل قوم المجرمین دغه شانې بدل ورکوم قوم مجرم ته خو هغه د خيارتیا د عقل مندۍ کارونه دو د دین په کار کې استعمال نه کړ پس کې استعمال کړ په دنیا کې ولګې د غټ غټ بنگلې به جوړولې زین بروانو له جوړ دغه کې لګیاو پیغمبر پورې مزاق او ملنډي کولی اشاره اشاره دي تا چې نو ولا عقل کار ورک او نه طاقت په کار راغی الله وی ولقد مکناهم فيما ان مکناهم ولقد مکناهم یقینا طاقت ورکړو موږ دوی ته په هغه سیس کې مکنا کوم چې نه دې درکړې مونږ تاسو ته دغه طاقت پاږي کې اغول ما کوم طاقت چې ورکړو هغه طاقت ما تاسو ته نه دې راکړې قریش الله نبی رسول الله ته وي چې دوی ته وایا اے مکی والو تاسو ته هغه طاقت مونږ نه دې راکړې وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافدا او ګرځولې مونږه غوله غوګونه سترګې او زړونه نو وانړو د دوی نه وګونو د دو سترګو د دو او زړونو د دو من شین هیڅ چیز د الله عذاب د الله نه د دو عقل مندیم کار ورنک ولی دو دغه پیغمبرانو خلاف وکړ خنو دا عذاب په دو ولی راغی ورپسې جمله علت د مخکې د پاره اذ كانوا يجحدون بآيات الله دا زکه اذ كانوا يجحدون بآيات الله زکه چې دین کار کو د آیاتونو د الله نه دو د الله د آیتونو نه انکار کو وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بهم او راګیر کو دولر هغه سیز چې دو پاغه پر ټوکی کون کی ټوکه څه پر کوله بفاتنا بما تعيدنا هود عليه السلام ته وی زچ تاسو کوم وعده کیږي ته چې کوم نشینه مونږ یې راغه مونږ من راول هغه عذاب هغه پورې مزه کوم لنډی کولی اتخذوا من دون الله چې جوړ کړی دي دوما سوا د الله نه قربانن الها قربانن الها د پاره د نزدېکت الله تعالی ته معبودان قربانن الها د پاره د نزدېکت الله تعالی ته معبودان نور معبودان جوړ کړی دي چې موږ په الله ته نږدې شو مخکې ویلو کنه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله الزلفى الدوم دلته داوي چې مونږ خو الله ته په ځان نږدې کو نو الله یې څه شو غالي هدا دو د دو مدد وری نه کوي دوخه مونږ د دو زموږ مدد کوي نو ګور بل ظلوا عنهم جمله ځان لراوړه بل ظلوا عنهم بلکې روک شوی دي د دونه اغاله حق دونه روک شو دور پسې ګرځي هغه نه روک شي دي الله وذالک يفكهم وما كانوا يفترون وذالک افکهم ذالک اشاره مخکې نشته دغه دروغ ته دغه الها او ته الها او باطل او ته کوم الها چې دو ځان نه جوړ کړی دي دغه الها ذالک دغه الها باطله افکهم دو د ځان نه جوړ کړی دا دروغ جوړ کړی او ما كانوا يفترون او هغه چې دوی د ځان نه جوړي ذالک افکهم دا دروغ دي د دوی سشه دا الها باطله او ما كانوا يفترون هغه چې دوی د دروغ قصې جوړي دوی ورپسې قسم جوړول کنه پلان کې بابا داسې چل کړو پلان کې بابا داسې چل کړو دا څومره قصې چې مشرکان کوي کنه دا ټول دروغ دي ځان نه جوړي پلان کې بابا داسې چلو کفلان کې دا چلو وإذ اراتل جادوګر ته کته کول کله کله به وشته کېدل خو زیات په نوشته کېدل خو چې کله نبی له صلوات و سلام مبعوث شو نو دا پیریان بر خطل نو بر بیا نه پر خودل وشته کېدل با دا پیریانو جرګه وکړه چې سړی دا څنګه چللې په دې دنیا کې چرته نه کار شری په مقدس مکه راځي او زو ګورو چې واقعي دا سچل شي دی او کنه نو دا ډلې مقرر شي دا یو ډله په دې طرف را روانه ده د نصیبین علاقینا او دا څوک یو کسانو څوک نه کسانو دور روان دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تل طائف ته په طائف کې مسله بیان کړل نو الته خلق مثلا دا ورېدي عقبه او شیبه داغه په باغ کې نبی رسول سلام پناه غستی و خلق په کانو وشتلو او چا ور په سپیا چې کارلیو نبی له صلوات و سلام بیا چې کله طائف نه واپس را روان دي نو نخله یو مقام دی طائف کې په لار کې نو هغه ځکه نبی له صلوات و سلام سار مونږ کوي او مخکې قران تلاوت کوي ګوره یو ډله د پیریانو ده ایمان لا نه دی راوړی اول ځل رالل قرآن یې واورېد د لرې نه نو یو بل ته وي چپ شه یستمعون القرآن استماع معنی څه غوږ کېښودل نو فلما حضرو کله چې رانږدې شو قالو انصتو اوې دو چپ شئ انصات چپ شئ او مخکې تیر شي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا فاستمعوا له غکر وانصتوا چپ شي نو چې کله امام قرات کینو په کار د شاته سره غلي کنه الته خو اذا راغله په فعلی مجهوله باندې راول اذا قرئ کله چې قران لوستي کیږي دلته جنات را قران ویل کیږي دوی چپ شي غلي شي نو فلما فلما قضيه هر کله چې پوره شو هغه لوستل د لوستل ختم شو نو ولوا الى قومهم منذرين دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاو شي نه دي ولوا الى قومهم او ګرځیدل د خپل قوم ته منذرین یې ورکون کی د دې زنه لړل داعیان ګور انزل من بعد موسی من بعد عیسی ونه وي ځکه کې دي شدو یا خو به يهوديانو ایا دو عیسی علی السلام لیدل نه دي د دې وجنه ډایرک موسی علی السلام وي یا موسی علی السلام د دې وجنه وي چې په انجیل کې ما احکامات کوم چې په تورات کې یو شان نو ځکه وي انزل من بعد موسی نازل شوی دی رسول موسی علی السلام نه مصدقا لما بین یدی تصدیق کوون کې دا کتابونه چې د دینه مخ کې دي مخ کې کوم کتابونه راغلي دا تمام لري تصدیق کوي خو يهدي الى الحق هدایت کوي طرف د حق ته او الى صراط مستقيم او هدایت کې لارې نه غته نه غلارې ته سړی ته نه غلار خي او هدایت طرف ته لار خي نو یا قوم ناجیبو داعی الله وآمنو به اے زما قومه ګوره دور ته اوس مسله شروع کړي زمون قوم عجیبو داعی الله عجیبو دعوت قبول کړي د دعوت کوونکی د الله عجیب داعی الله دعوت قبول کړي د دعوت کون کې د الله څوک چې الله طرف ته دعوت ورکړي راشه داغه دعوت قبول کړي او امنو به ایمان راوړې پاغه منی نو یغفر لكم من ذنوبکم او به بخی تاسو ته تاسو د ګناونو نه من ذنوبکم دا منی ولی وی چې کوم ګناونه تاسو مخکې کړ دي د دې توبې نه مخکې هغه برته معاف کړي ټول خو د توبې نه رسو کوم کوم کوي نو هغه بیا توبه وباسي چا چې قبول نکړو دعوت داعی الله د دعوت کوونکی د الله نو فلیس بمعجز فی الارض نو دې نشي کمزورې کولې نشي بچ کیدون کې دې نشي بچ کیدې د عذاب د الله نه نه دې دې بچ کیدون کې د عذاب د الله نه فلیس بمعجز فل ارض دې نه دې بچ کیدون کې د عذاب د الله نه پس مکه کې ولې سلو من دونه اولیاء او نه به د لپاره ما سوا د الله نه څوک مددګاران د د څوک مددونه کی ګور غلک سات قران اورې دې لیکن څومره بهترین موحدین تن الله جوړ کړ دي اولائک فی ضلال مبین اے دغه کسان چې څوک دعوت نه قبلې دادی په گمراهی سرګنده کې ګوره د باس بعد الموت نه کافر ټول منکرو ده څومره چې کافرو کنه نو هغه د باس بعد الموت نه مان چې د مرګ نه وروسته دوباره ژوند شته د دې نه منکرو نو الله د ازمکه اسمان د دې په پیدایش ستړي شي نه ما بلکې دا ماته ډیر اسان دی پیدا کو دا خو ما پیدا کړلی زه په دې باندې قدرت لرونکې ما الا یحیی الموتى بلا انه ولا كل شيء قدير بشکه نو الله ورته وي یقال لهم پټته او به ویل شي دوت الیس هذا بالحق ادا حق دې کنه الیس هذا بالحق ادا حق دې کنه دا ور تاسو سپینای تاسو چې پکې پراته دوی قال قالوا يبدو بلا ولنا بشکا وربنا زمنګ دې په الله قسم زمنګ دې په رب قسم پیغمبر تعالی وی چې پیغمبر په مخکنو پیغمبرانو څنګه تکلیفونه راغلي هغه صبر کړو پتا به تکلیفونه راځي نو ته به صبر کړې واصبر کما صبر اولو العزم اولو العزم من الرسل صبر کو پیغمبره لکه چې صبر کو هغه پوخ کار کوونکو رسولانو اولو العزم من الرسل هغه پوخ کار کوونکو د رسولانو او ولا تستعجل لهم تعظیم مکوا دول په عذاب غختلو کې اولو العزم من الرسل من ویلو پنځه دي بعضی وی دیار لستی بعضی اتلستی او بعضی وی نه دا ټول انبیا زکه څوک ټول انبیا دي نو دا من بیا هغه تبعیضیه نه مني بیا هغه دا من بیانیه دي نو تمام پیغمبرانو اولو العزم دي خو مشهور قول دا دی چې پنځه پیغمبران دي نوح علی السلام ابراهیم علی السلام عیسی علی السلام موسی علی السلام او محمد صلی الله علیه وسلم دا پنځه پیغمبران اولو العزم دي څوک دیار لس څوک اتلس نو الله ولا تستعجل لهم تادیم کو دی له عذاب غختلو کې کانهم یوم يرون ما يوعدون دا کانهم داخل په لم يلبسوا منی مګر یو ساعت یو غنټه دروازه نه په دې دنیا کې لم یلبسو دو درنګ نه تر کړي سارشي نه دي په دې دنیا کې مګر یو ساعت لک ساعت دوی سارشي دي ګوره دوک بعض یو کې اقرار بدل سره زو کوي یوې راځي د نیمه راځي او د یوې غنټه د خپل د ټول عمر باندې کوي الله بلاغ رسول دي د دې مسلې د کوم د باس بعد المدة مسله توحید مسله سورت محمد سورت محمد دا مدنی سورت ته او رسول سورې حدید نه نازل شوی دی د دې سورت نوم او محمد د بل سورت نوم دی سورې قتال دغه سورې قتال هم وي ځکه په دې کې رسو حکم د قتال لاغلی او د دې صورت ربط د مخ سره په سوجو سره دی په اول د دې نه د سرورم باب شروع شو د سوراتونو په دې سره مخکې دریم باب ختم شو دی پورې او په دې باب کې هم درې سورې دي یو دا سورې محمد سورې فتح او سورې حجرات دا درې سوراتونه په دې باب کې او په دې کې مسله بیانې کې د قتال او د انتظام په دې درې وړ سوراتونو کې به دا مسله بیانې رب د دې صورت د مخ کې سره په سوجو سره دی هر کله چې مخ کې صورت کې دعوت او تبلیغ چې تاسو دا مسله اورسوي نو په دې صورت کې د امر په قتال فی سبیل الله سره چې تاسو کومه مسله رسوي د توحید راشه دا غي د پر و جنگي کې د الله په لار کې دوی موجوده هر کله چې مخکې صورت په آخر کې وي اهلاک د فاسقینو ذکر ک چې فهل یهلك الا القوم الفاسقون نو د دې صورت په اول کې داغه علت ذکر کړي هغه علت ذکر کړي چې الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله دا فاسقان ولی هلاک شو ځکه چې دا کافر وکنه دا الله د لارې نه خلق بندو نو سوال راغی چې دا فاسقین ولی هلاکی ولی تبا کوي نو جواب وشو الذين كفروا نو دویم سوال راغی چې د فاسقانو کې خو ایمان ولوم د ایمان راوړي کنه ایمان به راوړي نو هغه جواب وشو اضل اعمالهم د دوه عملونه ټول برباد دي عملونه بیکاره دي د دې وجنده هلاکی داوود صورت داول صورت دا حکم په قتال سره فی سبیل الله چې پاسه د الله په لار کې و جنگيږي و جنگيږي د الله په لار کې ادا په سلورم آیات کې او رسو په نور آیاتونو کې هم ذکر کیږي بیا په دې داوا کې دام ده دا چې احوال د کافرو په ذکر کې اتلس اتلس حالات به د کافرو ذکر کوي او هغه په مقابله کې به اتلس حالات د مؤمنانو ذکر کوي بیا به اتلس حالات وروسته د منافقانو ذکر کوي چې دا منافقین د دو دغه احوال دي همیشه به دو سستی کوي په جهاد کې او همیشه به دو د مؤمنانو مخالفت کوي او ځان به سرګندې مؤمنان چې موږ مسلمانان خلاصه د صورت دار چې دا صورت منقسم دي دوه بابونو ته اول باب تر 19 آیات پورې دی په دې کې تفصیلا ذکر کې اول احوال د مشرکانو اتلس هغه کسان ګره په جملي خبري سره ذکر کړ دا صورت ابتداء جملي خبري سره وکړه او تقابل په دې آیاتونو کې دیو بل سره چا د کافرو د مؤمنانو نو اولنی آیات کې درې حالات د کافرو ذکر کړي اولنې الذين كفروا آ کسان چې کفر یو په وحدانیت د الله باندې په توحید د الله باندې دو انکار د الله د وحدانیت نه وکړ نو وصدوا عن سبيل الله دویم حالت اړي خلق لرا د الله تعالی د لارې نه څوک د الله لاره کې وزي الله لاره کې روان دي دی به رکاوټ جوړي مزه سره دي کې مزه دا دویم حالت د کافر او دریم حالت واضل اعمالهم بیکار کړی دي عملونه د دوی دوی چې کوم عمل کې هغه عملونه ټول بیکار دي ولی عقیده دا ول نه خراب ده کنه مشرک موس کوي کنه کوي مشرک موس کوي مشرک د خلکو سره خېګړی کوي مشرک خلکو له خرچي ور کوي او صدقات هم کوي سيزونه هم علالي خو د بابا په نوم علالي د مزارونو په نوم علالي نو اضل اعمالهم اعمالونه ټول سدي برباد دي والذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق اوس په مقابله کې د مؤمنانو حالات ذکر کړي په دې آیات کې پنځه حالات ذکر کړي د مؤمن هغه کسان چې ایمان راوړل اولنې حالت وعملوا الصالحات عمل کوي په طریقې د پیغمبر نو طریقه د پیغمبر په دې صورت کې څه ده قتال فی سبیل الله دې په جنگي کې د الله د فاره ایمان راړي د الله په وحدانیت باندې وآمنوا بما نزل على محمد دیم صفت د مؤمن ایمان براوړي دي هغه چې نازل شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې هر شی چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی هر شی چې هغه بیان کړل په هغه ټول بدن ایمان دا نه چې په یو من ایمان او په بل من نه ایمان به په ټول باندې او هو الحق من ربهم عاقبه د بيدای چې دا ټول حق دي د رب له طرف نه دا عقیده بساتي نو کفر عنهم سیئاتهم سلورم حال دار الله وی وکفر عنهم سیئاتهم لری بکوم د دوینا هغه بدای د دی کوم چې بد حالای په دور راغلی پریشانی مصیبتونه راغلی الله وکفر عنهم هغه بس نزل لري کوم واصلح بالهم اخري حالت پنځم واصلح بالهم اخستبکو منګه حال ددو یعنی حال د دنیا باندې دوه من خسته کو د پریشانو او استرابات نه دوله ومن اطمینان ور خوشحالي ورته ورکو لکه څنګه الله قران کې وی کنه الا بذکر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله سره زړه مطمئن کیږي الله دې د زړه مطمئن کم د دنیا پریشانې به کمې کم خوشحالي او پراولم دا پنځه حالات د مؤمن وس بیا حالات د کافر ذکر کړي ذالک بان الذين كفروا واتبعوا الباطل دا د دی وجنا بان الذين كفروا یقینا کافران اتبعوا الباطل تابعداري کوي د باطل دو تعبیر شي تابعدار شي د باطل اتبعوا الحق تابعداري کوي د حق حق پس روان دي د حق تابعدار دي او دا حق من ربهم د دوی د رب د طرف نه دي قران پس روان دي حديث پس روان دي هغه پس روان دي هغه مخالفت نه کوي نو الله وی كذلك يضرب الله للناس امثالهم ور په دې آیات کې یو حال د منافق کافرو ذکر کې یو حال د مؤمنانو اوس ګوره مسله د قتال شروع کړه چې ګوره میدان ته راوځه و جنگيګه د الله په لار کې کافر او وجنه الله دا وی دا نه وی چې وته ما جنگيګه وی راوځه و جنگيګه فاذا لقيتم الذين كفروا الله وی کله چې میدان ته راوته جنگ دې شروع شو کافر سره فاذا لقيتم الذين کوم وخت چې مخامخ شې د کافرانو سره په میدان جنگ کې نو فزر بر رقاب نو وهي سټونه دا غوي فزر بر رقاب وهي سټونه دا غوي پس شي وهي په ګل سره فزر بر رقاب تر ولې سټ لراوچ دا ولي دا دې د پاره چې دې زر مړ شي ګوره هغه عضو ورته الله خي چې هغه سره انسان زر ختمي کې سټ ولا وو دي تور سره ول سټ وو او وخت تور وو اوس خو ماشينان دي نو په دې سټي ووا حتا اذا اسخنتموهم حتا تراغ پوری اذا اسخنتموهم چې خوینه و بیا وای تاسو الله وی اذا اسخنتموهم چې خوینه و بیا وای تاسو ادا خلق ترار داسې پروتي او تاسو ګټو کنو فشد الوثاق نو کلک کلک کړای په تړلو کې ډیر کلک یو تړای فشد الوثاق مضبوط یو تړای وثاق څه ته ویل کېږي تړلو ته نو جوخي و تړای دا اشاره څه ته قیدیان کوي او وجنه چې کوم ژوند دي قیدیان کوي ځان له قیدان کوي راولای نو چې قید ته راولای قیدیان کوي فإما منن بعد وإما فداء فإما منن بعد د من نن د پاره فعل محذوف راو باسه د فدا ان د پاره ما فعل محذوف راو باسه فاما منن يعني تمنون منن بعد الوثاق او فداء تفدون فداء فاما منن نو یا خو احسان او کغه سره احسان کول او یا فدیه نه واخلې فدیه غستل احسان ور سره څوکای د تړلو نرسته پرې د خیر اسی که پرې ده تاسو ته اجازه ته تاسو تړل دی راوي سری احسان او خېګړه ور سره کوي نو پرې د خیر دې خبرم ده او اما فدان یاتنا فدیه واخلا اسی م پرې ده فدیه تنه واخلا پیسې تنه واخلا بیا پرې ده حتا تضع الحرب اوزارها دا کله حتا تزال حرب او زرها تر دې پوری چې کی دی جنگ خپل سامان حتا تزال حرب او زرها تر دې پوری چې جنگ کی دی خپل سامان دا عبارت د سنه دی ګوره دې کې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی چې اوزارها نه مراد هغه اسباب د جنگ دي اوزار نه مراد اسلحه نه ده بلکې اسباب د جنگ دي اسباب د جنگ څه شي دي مسلمان سمنه جنگي په کفر او شرک باندې جنگي چې کفر او شرک حتی تزعل حرب چې کله کې دي جنگ خپل هغه اسباب هغه اسباب څه شي دي هغه شرک او کفر پری دي خلق تمام مسلمانان شي ایمان راوړي تمام خلق نو بیا به تاسو کې ته به د جنگ نه په قلار شي بیا به جنگ نه کوي او دا حالت په کله راځي دا حالت پر راځي د عیسی علی السلام په وخت کې نو اشاره ستر شو هغه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې الجهاد مازن الی یوم القیامه جهاد به تر قیامت راځي پوری جنگ به تر قیامت راځي پوری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ولا یزال طائفه من امتی یقاتلون فی سبیل الله یو ډله به د الله د زمونږ د الله او نبی اسلام وي زما د دې امت نه به یو ډله چې هغه په جنگي کې د الله په لار کې یو ډله به ګوره طائفتون ویلې وړي کې غونې ډله ډیر بنې لږ غونې وړي کې غونې ډله وي تر قیامت پورې به جنگي هغه ته اشاره ده او دویم مطلب دا دی حتا تزع الحرب حتی تزع اهل الحرب اوزارها تر دې پوری چې هغه جنگ والا هغه اهل حرب د جنگ والا کی د خپل اسلحه نو جنگ والا کله اسلحه یګدي کله چې صلح وشي کنه دا غو منځ کې صلح وشي نو صلح نه رسته غو اسلحه یګدي نو صلح به کله کوي رسو الله صلح به تب دعوت پنور کوي کافر لا چې راځه صلح کو هغه به تعالی دعوت را کوي ګوره صلح حدیبیه څومره کمزوري صلح شوه په ظاهر باندې هغه کې شرایط کمزوري لیکل شي دي لیکن دعوت د صلح کافر ور کړل نبی رسول الله والسلام د صلح دعوت نه ور کړل نبی رسول الله ته محاصره کړو بار ناس هغه دعوت د صلح ور کړل نو کله چې صلح وشي نو صلح او پس کېږي چې اسلم تسلم اسلام راوړنستا په امن بشي جزيه قبول کا نو کدا خبر وشوه حتی تزال حرب او زارها چې صلح وشوه نو بیا به څه خلق نه وجني او نه به بیا قید کوي ذالک ولو یشاء الله لن تسر منهم و ذهن کې وهم راغی چې سړیا په کار دا و چې دا خلق الله په خپل قدرت ولې وي سړیا دا خلق دا خلق الله په خپل قدرت ولې وي ټوپک ورپسې په خپل د قشر ټوپک په ډزې دی ادا کور کې دا بمان پیاسې ډزې دی کنه دا کورونه پرغخته وي دا عذابونه پیاسې راتلي الله وینا نه سوره مخکې سوره توبه کې تیر شي دي چې دا کافر يعذبهم بايديكم دوله بز سزا ورکم تاسو په لاسونو اسی زه عذاب نور کوم الله وي لکه وسې موږ مسلمانان ځواک الله دا پلان کې تبا کې نو دا آیات خو يعذبهم بايديكم سزاګانی ورکم تاسو په لاسونو امنګ مسلمانان داسې ناس چې موږ ورې لاس نه وړو الله ته وایي هغه کشمیریانو باره کې مشهور دي تپس نو ټوس کړي ټوپه کې په غرمو کې خېو کنه وې دا به ګرم شنو په خپل بډازو کې ټوس پو کې مونږ ما غشان مسلمانان مونږ لاسونه داسې خېدي چې د الله تر طرف نه د الله عذاب ته په انتظار چې بده به د الله عذاب راځي او خطر دا نه چې ته په مونږ عذاب رانه شي الله يعذبهم بأيديكم دول به عذاب تاسو په لاس ورکوم امون وینا نه موږ دغه شان ناس خیر موږ به غری ناس نو دفه دغه اشکال کوي الله زکه عذاب نور کوي ذالک دا خبره ده که چرته وغواړي الله تعالی لن تسر منهم بدله به واخلي د دې کافرونو په خپل لن تسر منهم بدله به واخلي د دې کافرونو په خپل لیکن ولی بدله نه اخلي ځکه ولکن ليبلوکم ليبلو بعضکم ببعض ولکن ليبلو بعضکم ببعض لیکن تاسو ته حکم د قتال کړو نو د دې لپاره چې ازمی خو کې بعض تاسو نه په بعض سره ليبلو بعضکم ببعض نه امر ذالک ليختبر بعضکم ببعض دې د پاره چې امتحان واخلي بعض تاسو په بعض سره چې دا مؤمن الله وباسي میدان ته دې د کافر مقابله کول شي کني شي کوله هغه کافر هم راوخلې میدان ته دې نو نن کافر په میدان کارزار کې ولاړ دی ا مؤمن سه کې ناشته پکور کې مؤمن سوچ او فکر دغه طرف نه شي ولې دین فکر نشتی کنه د الله د دین فکر نشتی د الله د دین سوچ نشتی ګور نبی صلی الله علیه وسلم غاخونه مبارک شهیدان شوی دي نبی صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې نشانونه راغلي دي زخمیان شوی دي د دې دین د پاره امنګ وینا نه من بس صرف حلوا خورو ډوډۍ بخورو صرف موز بکو الله احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صرف په دې آمنا باندې پریدم په دې نخلاصيږي سزاګانې برا کوم عذاب بدر کوم الله وي دلته الله وی چې امتحان کوم پتا سمانی کنه دې کافر له ما سزا ورکړوا والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې او وجره شو په لار د الله کې وز د خلق خدای وهم راغی چې یا الله دا کوم چې او وجره شو ستا په لار کې وجره شو د دوه هغه عمل قابل قبول دی او کنه سيهديم بمانه د وصول الى الجنه دي الله به دو ډایرک جنت ته ورسیدا شهیدان یا سيهديهم الى الجنه ضرور به الله دو ورسي جنت ته ويصلح بالهم او کامیابی به ورکی دوی لا او خسته به کی د حال حالات ول الله ډول خسته کی د دو بال یعنی خسته به کی ولغه حالت د دوی ويدخلهم الجنه عرفها لهم اوس ګوره بشارت ورکي ويدخلهم داخل بکی دا شهدا سشتا اغه جنت تعرفها لهم زينها لهم وطيبها لهم چې خسته کړي دي دوی د پاره خوشبودار کړي دي د دوی د پاره هغه جنت ته به الله داخل یا عرفها لهم کتاسو امداد کد الله نو الله خو د چا امداد ته نه دی محتاج ان تنصروا دین الله کتاسو مدد کد الله د دین او درې دای مجاهدین سره وګفوګا نو ينصركم الله امداد وو کې الله تاسو ګوره تاسو خبر وکم دنیا کې jihad سره غلبه راځي کني مسلمانان مجموعي تور من چې مسلمانان راواخلي مجموعي تور من د هر کافر جدا جدا راخلي کې هندوان جدا عیسایان جدا نصارا جدا مسلمانان ته نزيات مسلمانانو مال دولت د کافرونو زیات اوس په دې ځوخت خو مسلمانان غلامان دي څه قسم تسلط چې د کافرو په مسلمانانو دی دا ولی په مسلمانانو کې jihad نشته قتال نشته نو ځکه الله ان تنصر الله که تاسو د الله د دین مدد وکړو وتلی نو ينصرکم تاسو امداد به کی وایو ثبت اقدامکم او قدمونه بس تاسو په اخی کې مضبوط پکې که تاسو د الله د دین امداد وکړه نو الله به تاسو مضبوط کی والذین کفروا فتاس لهم واضل اعمالهم هغه کسان چې کفر کړل فتعس لهم نو تبعی دا دا غوی لپاره دا تعس لهم تعس د دې غني معنی ذکر کړل امام قرطبي لس معنی د دې ذکر کړل هغه د معنی د مشقت هلاکت تبعی دارنګي د دا حق نه لري کېدل د غني معنی هغه خولي هلاکت هغه لس معنی ده دي او حدیث کوم راځي کا تعس عبد عبد الدرهم وعبد الدينار هلاکت ته تبعی ده د پاره د هغه بنده د پیسو ده چې د پیسو بنده دی چې روپۍ ولا ورکي هغه وی کنه وی پیسا پینکته جا او تماشا دیکته جا بعض خلک دغه چل کوي چې روپۍ ولا ورکوا نو چې څو ورته هغه بدل کوي څه کار پکې کوي بدل عبد عبد الدرهم او عبد الدینار دا په دی وجه بانهم کریهو یقینا چې دوی بد غني اغه چې نازل کړي دی الله دو د الله کتاب بد غني نو فاحبط اعمالهم نو بی فیدی کړل د دوه عملونه برباد کړل د دوه عملونه یا فاحبط اعمالهم لا يقبل الله اعمالهم الله دو عمل نه قبلي ځکه باج خلق ته دا قران یو فضل کتاب کاری الله وی ایدون نه ګرځي پس مګه کې چې وګوري څنګه شو انجام دا کسانو من قبلم چې مخکې دونه الله وی داغو حالات یو ګوري دمر الله دمر الله عليهم دمر الله عليهم تباکلو الله غي دمر الله عليهم بیخ نوشتلی الله پاک غوي یا دمر الله تبعی راوستلی الله تعالی پاک غوي باندې هغه الله تبا کړیو دمار څه ویل کی چې بالکل هغه علاقه ختمه کی لوټي لوټي کی هغه ته دمار ویل کی نو دمر الله وللکافرین امثالهم نو نور کافرونه وللکافرین امثالها نور کافرون لا پشان دغه عذابونه دي الله وسنګ می چې د مخکنو عذابونه ورکړه نو نور لهم د قشان عذابونه دي الله وی ذالک بان الله دا امداد الله د مؤمنانو کوي او هلاکت تبعید مشرکانو کې دا ولي بان الله مولا الذين امنوا چې یقینا الله دوست مددگار دی د هغه کسانو چې ایمان ولري وان الكافرين لا مولا لهم او یقینا کافران دا غوستوک مددگار او دوست نشتی لا مولا لهم دا جمله نبی اسلام یو ځکه ویلم وکنه احد کې نبی رسول الله ویل وکنه کافر ابو سفیان رضی الله عنه له ایمان نه راوړي هغه اول هوبل هوبل ته اوچت شوی نبی علیہ السلام صحابه ته وسله جواب ورکړي بس ورته وي ورته وای چې الله اعلی واجل الله ډیر اوچت دی زجر هغه تور کې خوف یتمتعون مزی به اخلي دغه کافر د دنیا نه دو به د دنیا کې صرف مزید کافر او یاکلون کما تاکل الانعام خوراک پکې لکه څنګه چې خوراک کوي چار پیان د چار پیانو په شانې به خوراک کوي د چار پیانو سره ولې تشبیه کړه کافرو په یو سو وجو یو دا چې هغه چار پای ته دا پته نه لګي دا حلال یو کده حرام دا د فصل ته وخت کده هغه فصل ته وخت او غو صرف خېټه مړول نو دغه شان دا کافر دا انسان دته دا پته نه لګي چې حرام کوم دی حلال دي فرق نه کوي حلال او حرام په ارشي کې دي خلوي دویم دا چې مؤمن خوراکو کې ناغه شکر وباسي دې چې کله خوراکو کې نو د شکر د الله نو بس دې د الله حمد نه وي الحمدلله نه وي دغه شاني نو څنګه چې دا ډنګر حمد نه وي نو دغه شاني دیم حمد نه وي پاغي کې ورسره وشان دي او دریم فرق دا دی چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المسلم لا ياكل في امعاء واحد وان الكافر لا ياكل في سبعه امعاء کافر چې دی و کلمې ډکې او مؤمن یو کلمه ډکې کافر په لګي اوس په لګو خوري لکه سات رسته بیا خوري لکه سات رسته بیا خوري وې دا صحت ته پاره ډیره خره او مؤمن لګونی اخري دې لپاره چې خپل ژوندۍ بچ کړي د الله یاداشت لپاره او بعضی په من کې مؤمنانو کې داسې بیا خوري کنه چې بیا د ډوړې نه خلنه وباسي نو ماخام به جمعه ته موږ نه راځي او سار ملي پښمنی نه رسو بیا جمعه ته نشي راته او په میډيري کړ دي سړی نو دا او په کډیر سکیس کې بیا ستا تند خروس د ګرمي خو نه ماتي او په لګي اوس کا بس ولې خېټه دومره ډکای نو ماخام به دومره وخري چې بیا به د ګرځېدونی یاکلون کما تاکل الانعام دو د حیواناتو شان خوراک کوي دارنګ کافر چې دي هغه په ولاړې خوراک کوي هغه په محفل کې ولاړې کنه په ولاړې خوراک کوي نو دا ډنګرم په ولاړې کوي کنه نو په یو شانی اوس نن سبا خو دا ماډرن دور دی شادي حال ته ورشه نو مسلمانان به خم واحدین به خ سیاقی دی والا به او چې ډوړې ورته کیږي نو په ولاړې بخوري وې څو کومړه داسې یو ماډرن دور دی اوس نو ورته موږ هغه شادي حالت کنه چې تا په ولاړې من ډوړې منی مجبوره کړي د سنت نه خلاف اړه د خېټه مړه کوا الله وی ون نار مسول لهم خامخه اور زید دیره کېدو د دوی دا دو د دې راکې دوه کوم دی اور دوزخ وکای من قريه هي اشد قوه من قريتك واستسلی ورکی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې پریشان کیږم ستا دا قوم ضرور دی خو ما چې کوم مخ کې تبا کړل هغه دنه ډیر زیات ضرور وکای من قريه هي اشد قريه من قريتك اشد قوه من قريتك گویا کې ډیر کلیشته دی من قريه ډیر کلیشته دی هي شد قوتا چې هغه زیات مضبوط دی په قوت کې د استاد کلینا نبی علیہ السلام ته وي د دې مکی والو نه زیات طاقتور دي الله وي هغه کلی التي اخرجتک چې تی وخت کلی د مکینه تی وخت کلی د کلینا اکل کوم د مکه او بل سړی داغه بد عملی کې شرکیات کې کفریات کې بد عملی کې دا دواړه برابر دي نه دي برابر الله وي افمن کان علی بینه آیا هغه څوک چې ولاړ د ښکارا د خپل رب د طرف نه په توحید باندې ولاړ دی کمن زین له سوء عملی پشان دا غچا کې دی شي چې خسته شي وي هغه تخپل بد عمل هغه بد عمل ورته خسته شي وي دا دواړه یو شان دي نه الله یو شان دي موحد او مشرک یو شان دي او دا لاسه کوي وتبعوا اهواهم او روان دي په خپل خواهش پسې خواهشاتو پسې روان دي دا دواړن دي برابر نو اوس الله زیر ورکی مؤمنان ته کامل او رسو بیا زجر ورکی مثل الجنه التي وعد المتقون مثال داغه جنت اوس په تقابل کې دا جزاء ذکر کړي مثال حال داغه جنت یا صفت داغه جنت وعد المتقون چې وعده شوی د متقینو سره الله وعده کړل متقین سره کا چې نیک اعمال کوي ښه اعمال کوي زما تابعدار جنت بدر کوم فيها انهار من ماء غير آسن باغی کبا ولی وی نهرونه به من ماء غير آسن دا غوبونه چې هغه به ګندکیږي نه غیر آسن چې هغه به ګندکیږي نه چرته او نو ولی به نهرونه به د پيون لم يتغير طعمه چې نه به بدل شي خوند داغي ځکه دا پي چې کله غنان زنه جدا شي کله قوخ خراب شي کله لږ وخت په تیر وزنه خراب شي خونه او ذایقه بدل شي ګور مخکې هغه دغه سره غیر آسن وي او بو سره چې ډیر وخت پېنی تیر شوی ګندکیږي بنا ځکه او بو هغه ډیر وخت پورې هغه نه خرابېږي چې روان نو ځکه هغه سره غیر آسن وي او دا پي دا زر خرابيږي یا د دې پي بخپل طعم خپل خون وي نو کدام جنتیان د هغه طعم بدلول غواړي نو بدلیږي به لکه د پيو نه ماستکي د ماستونه شملې کوي د شملونه متر جوړي د ماستونه متر جوړي مختلف سيزونه تنه جوړيږي غوړي تنه جوړي خون ولا بدلی نو دوه بدلی کني اسي د پيو بخپل قضايقي وانهان من خمر لذة للشاربين او ولی به د شرابو لذة للشاربين چې خوان بور کې سکون کوتا یو د دنیا شراب دی یو خاغي کې بدبوی ده دویم چې و دې سکل لګ دې وسکل نو سر دردی ده پریشانی ده سر شولې او حرام جدا دي او بل دا کلک دې زیات کړل نو په دې کې ضرر بیا دار چې دستونه درمن لګي بیماریاں لګي او چې مسلسل دی اوس کن نو ثلاثه مهلکات للانام درې سيزونه چې انسان هلاکي یو پکې چې دی ډیر خوراک و ادخال الطعام علی الطعام د ډوډۍ لپاره ډوډۍ خوراک او دوام وسئن او یو یو قسم د شراب شراب چې څوک ډیر څکي کنه نو د زړه خوا کې د چینجی وشي یو چینجی وشي هغه زړه د راټینګ کو دا غینه دی بیا مري نو شرابي سړی الله به دغه شنی وشي نو د جنت شراب څنګه دي لذت للشاربین چې خون ورکی سکون کوتا پاغي کې مخکې تیر شي دي لا غول فيها ولا هم ينزفون پاغي کې نه سردردشته نه پکې بیوششته نه پکې نششته وانهار من عسل مصفا او ولیدی د غبین مصفن صاف ساتل شوی صفا ساتل شوی چې پاغه کې بنک شتوي وي نو پکې کچروي صفا سوتره وي ان نو پکې ملاوت وي صفا سوتره وي اوس خو چې غبین چانه ګوري کنه سو دوی غبین اخلي نو چې چې کې کینو هغه کې زیاته چيري یا کړی ا کم پکې غبین پکې اړوي نه دلته کې وزري سړي غبین راوړبا آی طالبانو چې کوم طالب ته چې کاغه بار سبق نه تلو هغه داس چې خلی داس کړ وی ډیر خدای خو لغونه چینی دی پکې زیاته کړل وی ډیر خدای خو لغه چینی دی زیاته کړل نو چینی پکې اچي دی آل ته پکې چینیان نشتی صفا سوتره کبین دی ولهم فیها من کل ثمرات دو د پاره په دې جنت کې هر قسم میوي دي او مغفرت من ربهم او بخشش دی د دوی د رب طرف نه کم من هو خالد فی النار دا کم من هو خالد فی النار د دې مقابله کې ذکر کړي کم افمن کان علی هذه الحاله سوق چې په دې حالت باندې د مخ کې چې تیر شو چې جنتونه ولا دا نهرونه ولا دا مزیوی د الله تر طرفه په بینه باندې اې دغه سړی چې د جنتونو ارسه ملاوي شي مزي او رضامندي د الله ملاوي شي نو مې خپل نه لاړل نو د دوه ذهن کې دا ده چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زمون غیبت کوي زمون غیبت پکې نو چې کله دا کسان لاړ شي ما ذا قالانی فسوي وسی سوي زمون سوي زما سوي دا د منافق سړي په ذهن کې وهمي زما سوي هغه سړي وی چې سقې سقې ستا سقې سقې ولې کو سقې پټ کړو نو دا دوه په ذهن کې قشانه ما ذا قالانی ف یا دو د نبی علیہ السلام په محفل کې ناشتي لا وتی نه دي خو توجه نبی علیہ السلام ته نشتی نو ورته وی هغه خوا کې هغه علما ناشتي صحابه ناشتي ورته ما ذا قال انفا د سوي مخ په پونش ما ذا قال انفا د سوي نو نبی علیہ السلام خو عربی کې خبر او کړه تاسو عربی یې نو څنګه په پونه شو خو توجه دي نشتی کنه تر هغه سب جاسوسایلا لکه بعضی کسان راځي جاسوسي ده تجسس ته پر راځي چې دوست وي څه مسله بیانې نو اولائک تبع الله اولائک الذين تبع الله ولا قلوبهم الله وي دغه کسان دي چې مهر لګول الله د دوه پښونو منی او وتبعوا اهواهم تابع شي د خپل خواهشاتو د منافقان کله چې دوی دا قران ووري کنه دا دوه هدایت نور نور زیاتیږي جذبه د ایمان نور زیاتیږي محبت د قران سره نور زیاتیږي نو آتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم او ورکړی دا دوته دی قران د تقوا یا ورکړی دا دوته توفیق د تقوا او بل بل بر کړی نه خې بیني برا او قیامت پراشي یو سړی بنونه خلی ته داسې کړي لا خلی ته به وړي نه قیامت پراشي یو سړی به کپڑا به اخلي د بل نه معامله به کوي او کپڑا به لاره غونډه کړي نه شي قیامت پراشي داسې ناصفه به نو فقط جاء اشراتها یقینا شروع شوی دی نخې د قیامت نبی علیہ السلام ما ته خو د قیامت پته نشتی البته اشرات د قیامت شروع شي دي اشراط جمع د شرط ته شرط ویل کی هغه زخم چې کله هغه زخم جوړ شي کنه او روس په انسان په جسم باندې هغه نشان پاتې شي هغه ته شرط وي نو فقط جاء اشراطها یقینا شروع شوی دی هغه اشراط د قیامت علامات د قیامت اول علامه د قیامت څه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انا والساعه كهاتين دا څه کړه زه او قیامت داس یو بل پسیو مخکې قیامت نور پسې داس د ګوتې داسې کړې چې موږ یو بل پسې یو هاته داسې نو اوله علامه د قیامت سره نبی علیہ السلام بیا دویمه علامه سره هغه لوګي دارنګ نور علامات را روان دي دارنګ دا علامات دي چې اولاد به د مور خپل سکی مخالفت پکې غریبانان به مالدار شي وان تر العرات الحفاته رعا اشرا هغه غریب بربند خلق پته ویني چې هغه به مالدار شي هغه مالدار به غریبانان شي دارنګي وانت لذي الامه ربتها لونه به په خپل مور باندې حکم چلی دارنګي ځامن به په خپل پلار باندې مور باندې روب چلی دا د علامات د قیامت دی دارنګ زنانه به ډېری زیاتی شي زناونه به ډېر زیات عام شي دا ټول دا شروع شي دي کنه دا ګوره په دې علاقو کې تمام دغه شنې دي دا ټول علامات تقریبا 15 علامات امام مسلم ذکر کړی دي خو غټ علامات اشرات چې دي هغه هغه دابه ده د عیسی علی السلام نزول له د دجال راتللی یاجوج ماجوج راتللی دا دي نو هغه ورپسې دي را روان دي نبی علیہ السلام الله فقط جاء اشراتها اغه علامات د قیامت شروع شوې دي فانا لهم اذا جاءتهم ذکرهم فانا لهم نو کوم زه کوم زه نه به دوی لپاره اذا جاءتهم کله چې کله چې د قیامت راشي ذکرهم نصیحت اخستلو لپاره یعنی کوم زینه بدو بیا نصیحت اخلي چې د قیامت راشي الله وی چې دا قیامت راغې نو بیا به کله نشي نصیحت اخلي او څنګه من نصیحت اخلي د نصیحت وخت خوسته اوس واخله په دې قران عمل وکړه او واستغفر لذنبک بخنه او غواړه پیغمبر د خپل ګناه د پاره او د مؤمنانو سره د پاره او مؤمنانو خزو د پاره نو واستغفر لذنبک نبی علیہ السلام کنه ګناه کړو چې هغه ته واستغفر لذنبک بخنه او غواړه خپل ګناه د پاره نو د ذنب معنی مخکې من کړی وکړه کله چې سړی ته پریشانې ډیری شي کنه نو دا پریشانې سړی پسړه باندې بوج راولي نو ذنب نه مارا سره بوج او موږ په هغه شعر هم ویلو دغه تلخیص ولا اقلب اجفاني کاني اعد بها على الدهر ذنوبا زه په دې زی زمن شمارم هغه د زماني هغه بوجونه نو زم ته الته بوج ویل دي دلته زم په معنی څه شي بوج نو پیغمبر کله چې په دې زړه دې بوج راشي کنه واستغفر لذنبک نو بخنه استغفار وایا د پار دغه بوج هلکا کول د پاره وسمه چې یو سړی پریشان دی پریشان حال دی د استغفار ډیر وای د بوج به ختميږي دا استغفار داسې کلمه ده چې دا جامع کلمه ده یو سړی ناری نه ځامن نه کیږي یو سړی مالدار نه دی غریب دی یو سړی په علاقه کې باران نه کیږي نور په سم مصیبتونه دي د استغفار وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه یا دې اسی استغفار و استغفر الله استغفر مختصر دا کلمه دی استغفر الله واتوب الیه نبی علیہ السلام وی چې کله په ما باندې پریشانی راشي زماره پریشان شي نو زه کله او یا زله او کله سل زله استغفار نبی علیہ السلام وی چې په ما بوج راشي نو دلته ځکه الله نبی علیہ السلام ته واستغفر لذنبک خپل بوج د پاره څه کوه استغفار وای استغفار وای چې بوج نه کمیږي او د مؤمنانو سړو د پاره مؤمنانو خزو د پاره مستغفار غواړه او یا دا استغفار دې تعبدا لکه عبادت کوي ته عبادت ته پاره دا وایا استغفار تسبیحات د سړي وسره پر عبادت ته پاره کړ نو تعبدا دا وایا او والله یعلم متقلبکم دا الله پوه دې په ګرځېدو را ګرځېدو تاسو ومسواکم او په زید آرام تاسو تقلبکم او ړېدل دا ړېدل تاسو چې ګوره دا جهاد نه دی فرض شوی قتال نه دی فرض شوی په کار ده چې الله یو صورت راولېږي د قتال نو موږ به د کافرو سره وجنګېږو که نه نو الله قتال صورت لا نه ورالېږلی حکم نه ورالېږلی نو چې کله حکم راغی نو الله دغه حالت ذکر کوي ويقول الذين امنوا وی با کسانو چې ایمان راوړیو په جبه منی بل لسان امنو بل لسان په دې جبه به ایمان راوړیو لولا نزلت سوره ولی نشي نازلې ده یو سوره څه سوره چې پاغه کې حکم د قتال وي نو الله وی فاذا انزلت سوره کله چې نازل شي یو سوره محکمه محکم پوخ مضمون پوخ مضمون والا محکم وي وذکر فيه القتال او ذکر شي پای کې حکم د قتال رأيت الذين في قلوبهم مرض نو ویني با تا کسان چې پزړونو داغو کې د بیماری د نفاق منافق دي اسی بلا گریوان راکږي د جنگ کومه زه jihad لازمه زه ته دا چلو که زه به دا کومه تاسو سره به دا خېګړې کوم خو چې موقر راغله کنه منافق سره دی بغیر شي رستو بشي داغه نو دلته ګوره ین رایت الذین ویني به تاغه کسان فی قلوب مرض چې پښړو داغو کې د بیماری د نفاق یا د شک ينظرون الیک ګوري بتا ته نظر المغشی پشان داغه چا چې بیوشي پیراغلی د وجه د یری د مرګ نه دی به تا ته داسې ګوري په شان دا غسړي چې په سړی باندې مرګ راشي کړ ځن کدن حالت دا غسترګ داسې راوځي او دا کری بری کیږي دا غسترګ نو د قشان د دسترګم څول یریدلې چې سړی دا څنګه چلو شو دا اوس موږ جنگ لزو هم موږ باغ دې د خلکو سره مقابله لز دا خو ډیره ګرانه خبره ده نو الله فاولا لهم تبعی دا د لپاره فاولا لهم ډیر لایق ته دی د دې تبع فاولا لهم دې تبع دی اسمعي وي چې فعل فعل ماضی دی او فاعل ولا حذف دی یعنی هلاکت د د لپاره اولاد وطاعت وقول معروف طاعت وقول معروف طاعت الله وی خبر منل وقول معروف او وینا نیکا خیر اللهم دې کې جمله محذوفه راو باسه طاعت وقول معروف خبر منل او وینا نیکا خیر اللهم دا غوړه ودو د پاره په زید دې چې دوی انکار وکړ دوی به نیکه خبره کړو چې بالکل بنګ زو نه خبره به کړو نو فاذا عزم الامر نو کله چې پوښ شي حکم د قتال فاذا عزم الامر پوښ شي حکم د قتال مطلب څه چې امر د الله طرف نو شي زي جنگ لوس زي قتال لا فلو صدق الله لكان خير لهم فلو صدق الله کو دو رښتینه کړي وي د خلقو دا دو رښتینی کړي وي د الله سره رښتینه کړي وي الله سره خپل لوز لکان خیر اللهم خامخ دا ودو د پاره غوروا اللوز د الله سره څه کړی چې موږ جهاد کو هغه لوز خپل رښتینه نه کړ نو فهل عسیتم فهل عسیتم یعنی زی تاسو ان تولیتم کچری مخ واړوي تاسو ان تفسدو فی الارض نو فساد به کوي پس مګه کې الله ورته وي نږدې ده چې تاسو مخ واړوي د دې قتال نه د دې جنگ نه مخ واړوي نو چې تاسو د قتال نه مخ واړو کنه نو په ځمکه کې به فساد شروع شي په مسکینانو غریبانو به ظلمونه شروع شي د کافرو طرف نه نو دا ظلم چې شروع شي نو فساد به په ځمکه کې او فساد او ظلمونه په چا مني په موحدینو مني وي نو جهاد چرته پرې نه دی ان تولو ان تولیتم که تاسو مخ واړوي یا ان تولیتم بل معنا ده ان تولیتم په معنا د ولایت ان تولیتم که تاسو ته ولایت ملاو شي یعنی تاسو بادشاهان شئ د علاقې مشران شئ ولایت تاسو ته ملاو شي او تاسو رشوتونه اخیستل شروع کړل د خلق حقوق په مال کول شروع کړل وتفسدوا فی الارض او فساد شروع په دې ځمکه کې وتقطع ارحامکو او پرې کړل پرې بکړی تاسو خپل ولای پرې بکړی ارحامکم خپل ولای تاسو هغه خپل ولای به پرې کړی نو خپل ولای دوه قسم دي یو نسبی خپل ولیدا او یو خپل ولید دین دا نو بیا به تنه د دین لحاظ ساتي او نه به د دنیا لحاظ ساتي نسبی هغه ارسه بکټ کی ام على قلوبنا اقفالها یا د پښونو باندې تاری لګیدلې چرندې لګیدلې ان الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا هغه کسان چې اړولې دي شاګانی من بعد ما تبين لهم الهدى پس د اغنا چې ښکار شوی دی دوی ته هدایت دوی ته قران راغله نو الشیطان سول لهم نو شیطان خسته کړی دی دوی ته دا په عمل واملا لهم او مهلت ورکړی دی شیطان دوته ګوره شیطان خورته خسته کړل په دا مهلت ورته شیطان څنګه ورک مهلت ورته داسې ورک چې شیطان دا شیطان په غوږ کې لا وړي کې دا ځوان یو بکه خیر دی لکه بعض وخت سار موز دی کنه دا خوب کم کړل شیطان ورته غوږ کې مړ لا ټیم لا ډیر دی دا بانګ وس ویلې لا لس منټه دي لس منټه ډیر شي دی لا 15 منټه دی وبکه خیر دی دا خو قاری صاحب نه دی مخکې دا خو بل سره مخکې شه دی هغه ډیرو ګد مسکی چړې صبر وکړه نو تا ته وې ته ود شه خیر و ام لا لهم دا له بس کې امیدونه برا کوي مهلت بدر کوي د شیطان دغه مهلت دی ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا دا د دې وجنا چې یقینا دوی به ویل للذین کرهوا کسانو ته چې بد غنل دوی هغه چې نازل کړي دی الله الله کتاب ته بد هغه به بد غنا نو سنوتیکم فی بعض الایات من بس تاسو خبرې ومنو په بعضی کارونو کې یعنی بعضی به موږ ومنو بعضی به موږ نه منو هغه ته وي الله وی دا مهلت ملي ور ورکړلې او دا عذاب په ولې راولم ذکر دی وجنا ان الله يعلم اسرارهم الله په ولې په پټو خبرو دادو باندې او په سرګندو دا وحی به ولی علت ذکر کې مخ کې قران نه منه نیمه منه نیمه نه منه او ذلی وجنه بیان نه هم د دې وجنه چې یقینا دوی اتبع اتبعوا ما انزل الله چې دو تابعداري کړی و دو روان شو په هغه څه پس یاس خط الله چې خفقوي الله الله یې خفقو وکرهو رضوانه او وکرهو او بد غنل دو رضامندي د الله د خلقو موږ د الله پټ ساتي نبی رسول الله تعالی وی کنه ومن من حولكم منافقون لا تعلمهم نحن نعلمهم تنه غیر چا په منافقان دي تین په جنې په جنم ولو نشاء لاریناکهم الله وی خوښي وې زما نو موږ به خودلې او تاسو ته دا منافقان ټول دا دا دا, دا منافقان فلا عرفتهم نو خامخ پیجندلی بوتادو پیجندلی بو بسیمهم په نخو دا غي باندې داغه په نخ بر دا پیجندلی تا ته په علامات خو مخامخ په مدرته خو لیکن الله تا ته من دی خو ولا تعرف انهم في لحن القول اه لكن ولا تعرف انهم خامخ پیجن پیجن بتدا منافقان په لحن القول په غنر می وینا کی ګور یو علامه ولا وکړه نور علامات ورته مخکې سوره توبه کې خولې او نبی علیہ السلام ته بعض روایتو کې راځي چې خو دلی لکه یو روایت کې راځي چې پر نبی علیہ السلام تقریر کو 36 منافقان هغه وکړ توزه توزه توزه خو هغه حدیث ضعیف دی هغه صحیح نه دی نبی علیہ السلام ته منافقان خو دلی شیو او ټول بیا نو خو دلی شي کدا حدیث ته یم شي نو 36 وسنور ورته خوري ټول منافقان ورته الله نو خوري بعضي ورته خوري هغه هغه حذیفه رضی الله عنه ته خول هغه ته چې هغه رازدار د نبی رسول الله وي ځکه هغه ډیر سخت رازدارو حضرت عمر رضی الله عنه ور پسې ګرځیده چې ځکه منافقانو کې نه مکنه اول ورته ماته منافقانو خو خو هغه نه خو بیا اخر کې ورته عزت دومره راته وایي چې زه هغه منافقانو کې هغه نه تفه کینې ویزه چې زه پکې نه خیر ماته خایم ځکه ور پسې منډي ولې ماته هغه ورته نه خو ام حسب الذين في قلوبهم مرض ولو نشاء ولو نشاء لاريناكهم الله یک خو خشه وینو خو دې موږ ته دا منافقان نو تا په پیجندلو په نه خداغو ولا تعرف انهم خامخ په جنبته في لحن القول په غنر می وینا کې نر می وینا په چالاکو خبرو کې خبره به کړی نه کار به کړی نه تا به ما کړ دې تعالی می دا کړی تعالی می دا کړلی چالاک دروغ به وي بس او هغه ته پته لګی چې دروغ وي من بعد ما تبين لهم الهدى رسل اخنا چې څرګند شوی دوی ته هدایت نو لن يزور الله شيئا دو چری زر نش رسول دین د الله ته هیڅ وسيحبط اعمالهم ضرور به فیدی کړی دی الله عملونه د دوی خامخ به دی به فیدی کړی دی الله عملونه دی د دوی عملونه برباد دي اے د ایمان والو اطاعت کوي د الله او اطاعت کوي د رسول ولا تبتلوا اعمالکم ما برباد خپل عملونه ولا تبتلوا اعمالکم په دې کې احناف دا دلیل نسی کنه چې یو سړی نفل شروع کړي یا سنت او هغه یو رکعت کړل دوا یا په مس کې سلام وګرځاو پری خدل نو هغه خپل اعمال نه بربادوي بلکې دا بیا رسو بیا وکړي ولا تبتلوا اعمالکم اگر چې بعضی چې کفر کړل او من کوي من کول کوي د لارې د الله تعالی نه ثم ماتوا بیا مړ شو دوه هم کفار په داسې حال کې چې دوی کفر کو نو فلن يغفر الله لهم شری نه دی الله چې بخنو کې دوی ته نو فلا تهنوا وتدعوا الى السلام فلا تهنوا نو مسستی کوي ما کمزوري ما کوي فلا تهنوا سستی ما کوي وتدعوا الى السلام او مبلن ور کوي صلح ته ګور الله دې ته حکم وکړ چې روغ ته د کافر سره په تګوره پهل نه کوي کافر ته ویل لګوره کله مؤمن سره روان شي مسلمان سره هغه کې په پهل کوي چې هغه کې په پهل کوون کې هغه تکبر نه بری دي نو دلته کافر ته وی فلا تهینو کافر سره بروغه کې پهل نه کوي وانتم العلون ولې تاسو اوچت یې دوه تاسو پسې راګرځي هیڅ چری به نه کمیږي تاسو د اعمالونه تاسو اعمال به کمیږي نه بلکې زیاتیږي به انما الحیات الدنیا لعب وله یقینا ژوند د دنیا لوبي دی او مشغله ده وان تؤمنوا وتتقوا کتا سو ایمان راوړ ځان بچک د شرک نه یوتی کوم جورکم نو در بچی تاسو ته مزدوریان تاسو او اجرونه تاسو هو لا يسالكم اموالكم نه غواړي دا پیغمبر د تاسو نه مالونه تاسو دا پیغمبر تاسو نه مالونه نه غواړي ولی ان يسك ان يسالكموها که او غختل دی پیغمبر د تاسو نه مال چې چند راوړی پیسې راوړی لکه اوس چې د چندي اعلان وشي کنه نو د ډیرو مالدار و چوری تریو شي وې د دې مولیانو بل څه کار نشته بغیر د چندي ورته ستا وزیر اعظم خو هر ملک نه غواړي هغه د چندي نه غواړي ستا ملک کله بغیر چندي نه چریږي د دنیا کوم انجیوزونه دی بغیر د چندونه چریږي کوم اداري دي کوم ټیسټونه دي هغه د بغیر د چندونه چریږي خو تا ته د مدرسه جمعه الله به ښکار کړي او دا خپل مدد اپ کې د غریبانان ګرځي دا مدرسې د اسلام او د دین قلی دي د دوه مدد وکړي هر ځکه چې مدرسه ده وړه ده او کغټه ده وې دا مولا ځان لخري وای الله تبارک ته 100 روپۍ ورکړي مولا لا چې 100 روپۍ خوري او تا خو صدقه ده تا خو ورکړه نو د قیامت ذمہوار خو هغه دی کنه هغه کسان له خلونو الله له جواب ورکړي او ته د الله نه یریږي چې هغه حرام خوري او هغه عالم دی د قران عالم دی د قران حافظ دی هغه به حرام خوري اته حرام نه خوري ته یو خسړې راغلی هغه یو بد عمل راغی عالم بد عمل شو ته نیک عمل شو رخصه بد مخ رخصه ان يسالكموها ان يسالكموها کدی پیغمبر تاسو نه وغوښتل عمل نو فیحفکم نو زور به وکي پتا سو منی ولی تبخلوا تاسو به کنجوسی کوي تاسو کنجوسان شي خو نه ور کوي فی سبیل الله په لار د الله کې شي نه ور کوي فتبخلوا ويخرج اذغانكم راخاره بشي کینی تاسو نو الله دی پیغمبر ته نه دی ویل چې دونه شي غواړه ځکه کده دا مال او خامخ تاسو بور کوي او چې نو ورکوي نو تاسو غر راز سرګندېږي هغه منافقت تاسو درګندېږي چې دوه روپۍ نه خرچه کوي نو ها انتم ها اولای دا د الله رحم او کرم دی چې الله په انسانانو باندې پر دی اچي ها انتم ها اولای خبردار تاسو دا خلق یې تدعونا چې دعوت درکې دي شي تاسو ته چې روپۍ خرچه کړئ د الله په نوم باندې نو لتنفقوا چې تاسو خرچه وکړئ په لار د الله کې نو فمنکم من يبخل بعض تاسو نه دادي چې هغه کنجوسیو کې بخل کوي او من يبخل فانما يبخل على نفسه چا چې بخل وک یقینا بخل پیدا کیږي عن نفسي د نفس خبيثنه بخل څه نه پیدا کیږي د نفس خبيثه نه بخل د نفس طیبه نه پیدا کیږي چې چا نفس پاکي کنه هغه به شوم نه هغه به سخی وي نبی علیہ السلام بارک راضي چې نبی علیہ السلام دومره سخی او دومره سخی چې هغه دی یو تیز استلای بچره هغه تیز استلای نوم زیات زیات سخی دومره زیات سخی نبی علیہ السلام من من ريح المرسله هغه ته لیکي نو بخ بخیل سره چې کنه دی د الله دشمن دی دی الله لبدی شي البخیل عدو الله د الله دشمن دی الله لبدی شي شوم افارسی کې څه وي بخیلا زموالی غم می خورن بخیلان خپل لمر نسی شي خوري غم خوري بس دا روپیا ته پردي دي بانک کې چې ته ختم نشي جیب کې می درتاوي نشي پیټه کې دی واړې خرابې نه کړه دغه سوچ دي او سخیا زموالی غفر می خورم او سخیان خپل لمر نه فروټ خوري میوي خوري مزي کوي فإنما يبخل عن نفسه والله والله الغني وانتم الفقراء الله غني دی بے پروا دی کته روپۍ ورکی او ورنکه الله غني دی بے پروا ذات دی وانتم الفقراء تاسو سره د من محتاج یې سره د من فقیران یې وان تتولوا که تاسو مخ واړوي د دې جهاد نه الله وي که تاسو مخ واړوي د دې انفاق نه د الله په لار کې خرج کول نه وان تتولوا که تاسو مخ واړوي د دې قران نه نو الله وی یستبدل قوما غیرکم نو الله به نور راولي تاسو په ځای منی یستبدل قوما غیرکم نور به الله راولي ثم لا يكون امثالكم بیا بنوي هغه تاسو پشان تاسو پشان کنجوسان بنوي تاسو پشان مشرکان بنوي بس الله دې عمل کول توفیق راکړي الله دې دا قران عظیم کوم نقصانات کمې